سورة الأنعام مكية وهي مئة وخمس وستون آية په اومه سپاره کې دا سورة انعام دی مکه مکرمه کې نازل شوی دی او دې کې آیاتونه مئتن سل و خمس و ستون پی او پنځه شپېته ایک سو پنسټ آیاتونه دي و عشرون رکوعا او شل رکوع دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د سورت انعام یو خصوصیت دا دی چې دا ټول صورت بغیر د یو څو آیاتونو نه په یو وخت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او او یا زره فرشتې دې سره نازل شوي دي تسبیح یې او دا آیاتونه دا صورت یې راوړم ابو اسحاق اسفرائینی فرمایي چې دا صورت د توحید تمام اصول او قواعد باندې مشتمل دی د توحید تمام اصول په دې کې دي د دې په فضیلت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا د سورت انعام رومبنی دری آیاتونه ما تکسیبون پورې تلاوت کړل نو سلویخ فرشتی الله پاک مقرر کی چې د دې قاری لپاره د خپل عبادت په مثل ثواب تر قیامت پورې به لیکي چالیس فرشته الله مقرر کی او دا تلاوت چې دا درې آیات ړومبني چا کړي وي نو د ده لپاره د خپل یعنی د فرشتو د عبادت برابر ثواب روزانه قیامت پورې به لیکي او اسمان نه به یو فرشته نازله شي او د هغې سره به د اوسپنې یو ګروز وي نو چې کله شیطان د دې آیاتونو د قاری په زړه کې وسوسې اچولو اراده وکړي نو دغه فرشته به په ګروز داسې ووایي چې د بنده او د شیطان په منځ کې اویا پردې به راشي د قیامت پر ورځ باندې الله پاک دې بنده ته به فرمایي چې زما په سوري باندې ځه او زما د جنت میوې خورا او آب کوثر سکا او د سلسبیل په اوبو باندې غسل کوا او ته زما بندی زه ستا رب یم دا د دې درو آیاتو فضیلت دی او ټول سورت انعام په باره کې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک نقل کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا د سورت انعام تلاوت وکړو نو اویا زره فرشتې د سورت انعام د آیاتونو د تعداد برابر شپه ورځ د لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي د دې صورت شروع د الحمد لله نه شوې ده چې په دې کې دا خبر ورکېږي چې تمام تعریفونه د الله لپاره دي دا خبر دی او د دې نه مراد د خلکو ته تعلیم ورکول دي او په دې طرز خاص کې اشاره دی سره چې الله ګورې د چا حمد او تعریف ته محتاج نه دی که څوک د الله حمد او تعریف کوي ام او که نه کوي ام الله په خپله د ښکلي صفتونو مالک دی الله خالق او مالک دی او یو دی موجود دی یو دی د خپل صفاتونو مالک دی مجوسیان چې د اور عبادت کوونکي دي آتش پرست هغوی دوه خدایان مني یو ته یزدان وی وی دا خالق د خیر دی او دویم ته اهرمن وی وی دا خالق د شر دی وی دوه خدایان دي دا ښه کارونه یو خدای کوي د هغه یزدان نوم دی دا خراب کارونه چې کېږي دا بل خدای کوي د هغه اهرمن نوم دی او دې دواړو له نومونه نور هم ایښي دي لقب یې ورکړی دی یو ته نور وایي بل ته ظلمت وایي یو ته رڼا وایي بل ته تیاره وایي دا خالق د خیر ده ته نور وي او خالق د شر ده ته ظلمت وي د دوی دوه خدایان مني او د هندوستان هندوان پاکستان جوړېدو نه مخکې دغه زمانه کې ټول هندوستان پاکستان په شریکه بایس کروڑ آبادي وه نو په دې دویش کروړه انسانانو کې خدایان درې دېرش کروړه وو تینتیس کروړ خدایان د هندوانو منل نو په حساب کتاب باندې د یو یو کس یو نیم خدای کېده یو روغ او بل نیم آریا سماج دا په هندوستان کې یو بل قوم دی هغوی د الله د یووالي قائل دي وایي الله یو دی خو د دې سره هم د هغوی دا دعوه ده چې الله مادې ته محتاج دی لکه کلال چې کوزه جوړوي نو خټې ته محتاج دی چې خټه نه کلال به څه لوښې جوړ کړي نو دقه شان دی آریا والوی الله مادې ته محتاج دی چې دا څومره مخلوق پیدا کوي نو دې لپاره ماده پکار ده او الله هغې ته محتاج دی بغیر د هغې نه څوک نشي پیدا کولی او دویم وي روح ته محتاج دی روح او ماده چې نه وي خدای هېڅ هم نشي پیدا کولی د دغه خلکو عقیده هم خرابه ده الله هیڅ ته محتاج نه دی الله الصمد الله چا ته محتاج نه دی او تمام مخلوق الله ته محتاج دی عیسایان وایي درې خدایان دي یو عیسی علیه السلام یو بیبي مریم او بل الله نو د تثلیث عقیده هم غلطه ده د درېوالي یهودیان د الله صفتونه داسې بیانوي چې یو معمولی انسان به پرې نه کوي د معمولی انسان نه الله کم ګڼي د عربو مشرکانو د خدای په تقسیم کې څه ډېر لوی سخاوت کړی دی د دغه خلکو په مذهب باندې یو کاڼی هغه هم خدای کېدی شي یو کاڼی خوښ شو ښکلی ورته ښکاره شي دا خدای دی د اور عبادت کوي د اوبو کوي د نور کوي د ستورو کوي د ونې کوي د کاڼي کوي د حیواناتو کوي خو چې کوم څیز به په ښکلې ښکاره شي دا خدای او بیا د عبادت هم لایق ګڼي امداد هم ترې نه غواړي د خدای سره برابر کړه نو الله پاک د خپل صفاتونو مالک دی صفاتونه د کمال پکې راجم دي او هر قسمه د نقصان د صفاتونو نه پاک دی حمد و ثنا بغیر د شرکت نه الله لخای اسمان پیدا کړ ځمکه پیدا کړ ښکته پورته شپه ورځ رڼا تیاره علم جهل هدایت ضلالت مرګ جن دا یو بل سره متقابل څیزونه متضاد احوال الله پاک پیدا کړي دي نو په خپلو افعالو کې الله څوک حصدار او مددګار نه دی جوړ کړی ضرورت یې نشته دی نه بیبي ته ضرورت دی نه بچو ته ضرورت دی نو الله سره په الوهیت کې په معبودیت کې هیڅ څوک هم شریک نه دي الله غالب دی زبردست دی د چا نه مجبور نه دی نو تعجب دا دی چې دا دومره حقایق انسان اوري ویني ګوري ځمکه هم پیدا کړې ده اسمان هم پیدا کړی دی سماوات دې جمع ویلې ده او دا ارض دې مفرد ویلې دی یو په نورو آیاتونو کې څنګه چې د اسمان شمیر اوه راغلی دی نو دقسې د ځمکې شمیر هم اوه راغلی دی نو په دې ځای کې سماوات یې جمع ویلې دی او دا ارض د مفرد ویلې اشاره دې ترا چې او اسمانونه په خپل هيئت او په صورت کې او د نور صفاتونو په اعتبار باندې یو بل نه په فرق دي نو ځکه سماوات جمع ویلې ده او اوه واړه ځمکې یو بل سره هم شکل او هم مثل دي نو ځکه یو مفرد ویلې ده دا نور هم دقسې دي او دارنګې ظلمات یې جمع ویلې ده او نور یې مفرد ویلې دی په دې کې اشاره دې ته ده چې نور تعبیر دی د صراط مستقیم نه او صراط مستقیم نیغه لار یوه ده او ظلمات تعبیر دی د غلطو لارو نه او غلطې لارې بې شمېره دي او بل یو اشاره ده چې سماوات او ارض د دې په جوړولو کې لفظ د خلقا ویل شوی دی او د ظلمات او د نور د پاره جعل ویل شوی دی په دې کې اشاره دې ترا چې ظلمات او نور رڼا او تیاره دا د اسمان او د ځمکې په شان مستقل قائم به ذات څیزونه نه دي بلکې دا عارضي دي عوارض دي او بیا ظلمات دا د نور نه مخکې ذکر شو اشاره پکې دی ته چې په دې جهان کې اصل ظلمت او تیاره ده او نور د خاص څیزونو سره وابسته وي چې مخې ته راشي رڼا پیدا شي چې نه وي تیاره به وي نو مقصد د دې آیات د توحید حقیقت واضح کول دي چې څوک توحید معنی اغلم تنبیه ده او څوک چې قائل نه دی یا د قائل کېدو سره د توحید حقیقت یې پرېښی دی هغه له پسې تنبیه او دلیل دی نو دې آیات کې الله د ځمکې او د اسمان خالق بیان شو الله خالق دی ځمکه اسمان یې پیدا کړه رڼا تیارې پیدا کړله نو د غلطو خیالاتو تردید دی په دې آیات کې نور او ظلمت الله پیدا کړل ځمکه اسمان الله پیدا کړل نو بیا دې مخلوق څه حاجت پېښ شو چې د الله سره شریک شو په خدای کې هیڅ حاجت پکې نشته دی ثم قضا اجلا د مقرر کړی د یو نیټه یو وخت الله پاک مقرر کړی دی ثم قضا اجلا آدم علیه السلام الله پاک د خاورې نه پیدا کړی دی دا خاوره د دې ځمکې نه مختلف قسم خاوره راجمع شوله شپېته قسمه خاوره راجمع شوې ده او بیا دغه خاوره هغه خوشته کړله خمبیره یې کړله او د هغې نه آدم علیه السلام بدن مبارک یې جوړ کړ نوی فټ اوچت دی او لس نیم فټه د سینې پلنوالی دی نور پې ولګېده هوا پې ولګېدله بدن مبارک اوچ کړس شو ټینګړی چې ورکې کړنګېږي داسې کړنګار یې وکړو لکه کولان چې په پجه کې لوښې پوښتي او کړنګېدلې لوښې وي دقسې یو دا بدن په نور او په هوا باندې پوښ شو بیا پکې روح واچو عام انسانان د دې ځمکې نه دا خوراکونه پیدا شي او دا انسانان دغه خوراکونه وخوري د انسانانو غذا د خاورې نه د ځمکې نه پیدا شي بیا د دغه غذا نه وینه جوړه شي د وینې نه نطفه جوړه شي د نطفې نه نوی بل انسان جوړ شي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام نه مې اورېدلي دي آدم علیه السلام د یو خاص مقدار د خاورې نه الله پیدا کړ د ټولې ځمکې اجزا پکې شامل دي دغه وجه ده چې اولاد آدم په رنګ او په شکل او په اخلاقو او په عاداتو کې د یو بل سره مختلف دي څوک تور دی څوک خړ دی څوک غنم رنګ دی څوک سپین دی څوک نرم دی څوک سخت دی څوک پاکیزه اخلاق لري څوک پلیت طبیعت والا دي نو دا د انسان ابتدا الله ذکر کړله او بیا انتها د پاره دوه منزله دي یو د انسان شخصي انتها ده د هغې ته مرګ وایي او یو د ټول انسانیت او ورسره چې څومره خادمان دي د دې مجموعه انتها ده چې هغې ته قیامت وایي د انسان شخصي انتها ثم قضا اجلا الله د دې یو نیټه مقرره کړې ده د پیدایش نه پس الله پاک د بقا او د حیات یو میاد او نیټه مقرره کړله هغه میاد او نیټه ته چې ورسېږي بس د هغې نوم مرګ دغه نیټه انسان ته معلومه نه ده او د الله فرشتو ته د هغې خبر ورکړی شي په خپل انسان دقه حیثیت د مرګ پیژني هر وخت غیر چاپیره اعلان شو فلانې وفات شو فلانې وفات شو دا د مرګ بل چا مرګ داسې دی لکه خپل مرګ لیدل نو دا ورکوټ قیامت ته من ماتا فقد قامت قیامته څوک چې مړ شو په ده خپله یې قیامت راغی دا د ده قیامت دی نو داسې دا تمام انسانیت چې مړ شي ټول عالم مړ شي نو دې ته قیامت کبرا وایي غټ قیامت او په یو یو انسان چې قیامت راځي دا د ځان له قیامت کې مرګ نو د یو یو انسان مرګ هر چا ولیده دقسې د دې ټول عالم مرګ دا به هم ولیدی شي نو د دې ټول عالم انتها قیامت دې لپاره فرمایي واجل مسمن عنده یو بل نیټه ده چې مسما ده معلومه ده الله سره ده او د هغې علم صرف الله سره دی بل فرشتې پیغمبر وغیره چا سره هم هېڅ علم نشته خلاصه د کلام دا ده چې مخکې آیات کې عالم اکبر یعنې د ټولې دنیا حال وویلی شو چې دا الله پیدا کړی دی جوړ کړی دی او دویم آیات کې عالم اصغر د انسان چې دی د الله مخلوق دی دا بیان شو او بیا دې انسان له تنبیه ورکوي بیدار شه د هر انسان یو خاص عمر دی چې د هغې نه پس مرګ یقیني دی او مرګ یو داسې حقیقت دی چې د دې مشاهده هر انسان ګیر چاپېر هر وخت کې کوي و اجل مسمن عنده په دې کې هدایت ورکېږي چې انسان د دې شخصي مرګ ته وګوري د یو یو کس ځان له مرګ په دې د قیاس کې چې دا ټول عالم هم دقه شانتې مري لکه نن چې یو انسان مړ شو داسې به تمام انسانان په یو ځل مړ شي نو په قیامت کې شک مه کوه ثم انتم تمترون د دې څومره واضحو خبرو نه پس بیا هم څه شک کې شکوک او شبهات کې الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض حمد صناع الله لرا خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمان اسمانونه والارض مکه وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بياهم اغا خلق چې کفر کړی بربهم د خپل پروردگار سره يعدلون غير الله برابرای نو غير الله الله برابر نه صرف دقه ذات په خپل کې ښکلې ښکلې صفتونو لپاره دی دا صفتونه بل چا کې راتلی نه شي کوم چې د الله دي نو بیا بل څنګه د خدای لایق ګڼې وهو الله في السماوات وفي الأرض او امدق الله معبود دی په اسمانونو کې وفي الارض او په ځمکه کې یعلم سرکم وجهرکم خبردار دی دا الله سرکم ستاسو په پټو خبرو وجهرکم او ستاسو په ښکارو خبرو ویعلم ما تکسبون او خبردار دی الله ما په هغه څه باندې تکسبون چې تاسو کوم کسب کوئ ځمکه او اسمان کې حکومت د الله بلا واسطې هر پټ او ښکاره سیز د انسان ظاهر او باطن لوی او ورکوټ عمل هر وخت الله ته خبر دی نو عابد له پکار دی چې عبادت د غیر الله نه کوي او امداد د غیر الله نه نه غواړي په دې کې د الله سره د بل چا د شریکولو څه ضرورت نو مشرکانو به وی موږ د دې غیر الله عبادت ولې کوو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من عبادت او بندگی د دې بوتانو وغیره نه کوو مګر دې د پاره چې دوی بم الله ته نږدې کوي نو د هغوی د خبرې جواب وشو چې الله په ځمکه کې هم بادشاه دی او په اسمان کې هم بادشاه او ستاسو پټ او ښکاره هر څه الله ته معلوم دي تکوینی مراد کیدی شي او تنزیلی هم هر قسم آیات معجزات چې دوی تراشي نه دوی تنه اعراض کوي فقد كذبوا بالحق لما جاءهم په تحقیق سره نسبت د دروغ کړی دی دوی حق ته کله چې دوی ته حق راغلی دی حق نه مراد قرآن پاک دی نو کم خلک چې د الله د قدرتونو نه ځان ناخبره شي نو د هغوی بد انجام او د دنیا او د آخرت سزا دلته الله پاک بیانوي فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فتاقي سره نسبت د دروغ کړی دوی حق ته یعنی قرآن ته لما جاءهم چې کله دوی ته قرآن راغی حق ورته راغی فسوف یاتیهم انباء ما پس زر د چې رابشي دوی ته انباء ما حقیقت د هغه څه کانو به یستهزئون چې دوی ورپورې خندا کوله کوم عذابونو پورې چې خندا کوله هغه عذاب به پرې راشي په بیا بیا د خلاصي درک ونه لګي فسوف یاتیهم انباء ما پس زر د چې را بشي دوی ته حقیقت د هغه عذابونو کانو به یستهزئون چې دې باغې پورې خندا کوله الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن آیا دې کتلې نه دي علم یرو آیا دې کتلې نه دي کم اهلکنا چې څومره موږ هلاک کړي دي من قبلهم د دین مخکې من قرن د جماعتونو نه قرن جماعتونه ډلې امتونه مکناهم فی الارض من ورله قدرت ورکړو په ځمکه کې ما لم نمکن لکم داسې قدرت چې هغه عمره قدرت هم تاسو له درکړی نه دی کم قوت او قدرت چې هغه قومونو ته ورکړی شي هغه تاسو له نه دی درکړی شوی عادیان سمودیان ډېر تکړه قومونه جسم مضبوط طاقت پکې زیات او هر چا ته به پتون و من اشد منا قوه زمنګ عمره طاقتور څوک شته زما نه زیات طاقتور څوک شته را میدان ته شي هر چا ته پتون و هغه عمره طاقت تاسو کې کم دی د موجوده خلکو کې نشته نو هغه پهلوانان څه شو د چهارشنبې په ورځ سیلی راله او بلې چهارشنبې پورې اته ورځې اووه شپې یو شان سیلی وچلېدله ده پهلوانان یې داسې په هوا پورته کړو د بر نه به یې ځمکې له راخلاص کړل او دا سټونه به یې مات شي تس نس به پرېوتل څه شو نن پکې یو هم نشته دی الم یرو کم اهلکنا من قبلهم آیا دوی کتلی نه دي کم اهلکنا من قبلهم چې څومره موږ هلاک کړي دي من قبلهم د دې نه مخکې من قرن د جماعتونو نه قرن څه ته وایي قرن داسې جماعت ته وایي چې په یو وخت کې په یو زمانه کې موجود وي راجمع وي دې ته قرن وایي او د زمانه یو طویل حصې ته هم قرن ویل کېږي اوږده زمانه چې د هغې په باره کې مختلف اقوال دي لسو کالو ته هم قرن وایي شلو ته دېرش څلوېښت پنځوس شپېته او یا تر سلو پورې دې کې مختلف اقوال دي خو بعض واقعات او روایات د حدیث نه د دې خبرې تایید ملاویږي چې لفظ د قرن سلو کالو ته ویل شي لکه پیغمبر علیه السلام د عبد الله ابن بشر مازنی تبارک فرمایي وی تب یو قرن جنبه اوسېږي نو دا صاحب عبد الله ابن بشر سل کال جنبه یو بل ماشوم ته پیغمبر علیه السلام دعا کړې وه وی خدای دې یو قرن جنبې وساته هغه سل کاله پورې جنبې و او حدیث مبارک کې راځي خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وی د دې مطلب هم دا دی چې هر قرن سل کاله دی شل شل کاله یو قرن دی پښتو کې موږ ورته پیړی وایو پیړی نو پیړی څلوېښت کاله هم کېږي او زیات هم کېږي او کم هم کېږي وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین من پیدا کړ د دین رستو قرنا آخرین نور جماعتونه پهلوانان دې دنیا نه الله لرې کړل د هغوی په ځای نور را پیدا کړل هره زمانه چې راځي نو هغه مخکینۍ زمانې په بدل نور خلق پیدا کېږي د الله د قدرت او د حکمت مشاهدات په هره زمانه کې وي روزانه زرګونه خلق مري و دنیا خالی نشده د زرګونه مري د هغې نه زیات پیدا کېږي چې یو بابا د دنیا نه لاړ شي کم از کم د سته بچي یې پاتې شي یو کس لاړ شي د سته بچي پرېږدي بیا دا له سته کسان چې په نمبر نمبر ځي هر یو د ځان نه وروسته له سته نور بیا پرېږدي نو خلک خو په نمبر کې روان دي خو نور هم را روان دي او پیسې پیدا کېږي نو خلا نه محسوس کېږي د عرفات په میدان کې به وګورئ لکونه خلک به ولاړ وي په دقه ځای کې لږ سوچ وکړه چې نن له سل کاله مخکې دې موجوده کسانو کې یو کس هم نه دا اوس چې د عرفات میدان ډک دی په دې کې د نن نه سل کاله مخکې یو جیم دلته نه او نن نه سل کاله پس بیا ګوره دی موجودو کې یو کس به هم نه هېڅ به هم پاتې نه شي نور به را پیدا شي پیدا کېږي الله یې پیدا کوي او فنا کوي ورپسې آیات کې یو خاص واقعا ده عبدالله ابن ابي امیه پیغمبر علیه السلام ته راغی نو ورته وایي که تا تر هغه وخته ایمان نشم راوړی تر څو چې دا واقعه مې لیدلې نه وي چې ته اسمان ته وخېږې او د هغې ځای نه زمونږ په مخ کې یو کتاب راوړې په هغې کې زما نوم لیکلي نو بیا به دې تصدیق وکړم دا څونه د عزت خبره ده زما په مخ کې به اسمان ته خېږي او د هغې ځای نه به ځان سره لیکلي کتاب راوړې او په هغې کې به زما نومي نو بیا به دې تصدیق وکړم او چې دا خبره یې خلاصه کړه نو بیا ورته وایي پیغمبر علیه السلام وایي که دا هر څه وکړي نو بیا هم د باندې ایمان نه راوړم ته به اسمان ته لاړ شې د اسمان نه به کتاب راوړه زما نوم به پکې ما ته به یې وښې بیا هم د باندې ایمان نه راوړم خبره خو ډېره سخته وکړله نو چې الله څه غواړي هغه کېږي همدا صاحب بیا وروسته مسلمان شو دا پیغمبر علیه السلام ته څومره ستغه خبره کوي دی بیا مسلمان شوی دی او داسې مسلمان شو چې د اسلام دپاره د خپل سر قرباني ورکړی شهید شوی دی د طایف په غذا کې شهید شو همدا صاحب او ورسره نظر ابن حارث او نوفل ابن خالد دا درې کسان د پیغمبر علیه السلام مخکې حاضر شي ورته وایي موږ به پتا علی ایمان راوړو چې اسمان ته لاړ شي کتاب راوړي و سر څلور فرشتې راشي ګویو کې چې دا د الله له طرفه کتاب دی او ته د الله رسول یې الله وایي که دا معجزې زه ښکاره کړم او بیا چې ایمان راونړو نو پرېږده محنت ټولو له به سزا ورکوم د فرمایشي معجزه څوک وغواړي هغه معجزه ښکاره شي او څوک یې نه مني نو هغې کې یو کس هم الله بیا نه پرېږدي فرشتې لیدل اسان کار نه دی چې هر انسان دی وایي چې بس زه به وینم پیغمبرانو فرشته نه ده لیدلې ده فرشته د فرشتې په شکل کې پیغمبرانو نه ده لیدلې جبرائیل به پیغمبرانو له راته خو د انسان په شکل کې به راته د فرشتې په شکل کې به یې نه لیدل دا صرف زمونږ د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی چې جبرائیل یې د فرشتې په شکل کې دوه ځله لیدلی دی بل یو پیغمبر هم نه دي لیدلی او د فرشتې لیدل دومره هیبت راولي په انسان په محل اجاد کې پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل کې راغی د اسمان لمنې پټ کړې پیغمبر علیه السلام بې هوشه شو چې زمونږ پیغمبر علیه السلام د لیدو برداشت ونه کړو نو زه ته پکې څوک یو او چې دا ډېر د تکړتوب او د بادرې لافې وایي په توره تیاره کې که چې ته یو انسان ورته شکل بدل کړې نو هم به راپروزي وایي دغلته پیرې دی نو پیرې څه شی ده د انسان نه درجه کې ښکته دی خو که پیرې دي ولې نو هم در باندې هیبت راځي نو ته ما ته فرشته وښیه او کله وي ما ته خدای مخامخ کړه نو دا د ضد او د عناد خبرې وي دې له الله سزا ورکوي وجعلنا الانهار تجري من تحتهم جول کرو من دی پار نهرنا تجري چې من تحتهم د دین فاهلكناهم بذنوبهم پس من حلات کړ بذنوبهم فسبب دقناه ندري وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين او فيضان كل دين رسو قرنا آخرين نور جماعتنا ونور امتنا الم یرو کم اهلکنا من قبلهم آیا دې کتلې نه دي چې څونه هلاک کړي دي من قبلهم دین مخکې من قرن جماعتنا امتنا مکناهم فی الارض چې موږ هغوی له قوت او قدرت ورکړو په ځمکه کې ما هغه لم نمکن لکم چې هغه مره قوت او طاقت هم تاسو له درکړی نه دی وارسلنا السماء عليهم مدرارا من را خوش کړیو په دوی باندې د اسمان د طرف نه په شیبو شیبو باران وجعلنا الانهار من پیدا کړو جوړ کړی مو د دې لپاره نهرونه تجری من تحتهم چې د دې نه کتب بيدل فاهلکناهم پس من هلاک کړی لره بذنوبهم فسبب د ګناهونو د دې وانشأنا من بعدهم من پیدا کړل د دې نه ورسو وقالوا لولا انزل عليه ملك وای دا کافران لولا انزل عليه ملك ولی نه نازلیږي د پیغمبر علیه السلام باندې فرشته چې د من په مخ کې راشي راته فرشته وایي چې دا پیغمبر دی ویې منه ولو انزلنا ملکا الله فرمایي که چېرې منګه فرشته راولېږله لقضي الامر نو د دوی کار به فیصله شي دوی به هلاک شي که فرشته په اصلي شکل کې راشي یو منټ هم دوی برداشت کولی نشي مړه به شي ثم لا ينظرون نو بیا به دوی له مهلت ورنه کړی شي ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا الله وی فرشتې نه را لېږم پیغمبر نه درله انسان را لېږلی دی او که ستا مطالبه ومنم او فرشته را ولېږم نو ته ترې بیا فایده نه شي اخیستي نو دغې فرشتې له به شکل د انسان ورکوم نو بیا به هم در باندې شک شبه راشي چې دا اصلي انسان دی او که دا د فرشتې نه جوړ انسان ولو جعلناه ملکا کچر من پیغمبر فرشتہ راولیگو لجعلناه رجلا نو دغه فرشتې نه به بیا رجل جوړو سړی به ترې جوړ کړو ځکه د سړي نه پیدا اخیستی شو فرشتې نه نشي اخیستی وللبسنا علیهم ما یلبسون او موږ به دوی باندې دا شوبه راولو هغه چې شوبه په دوی باندې اوس ده بیا به وایي چې دا اصلي انسان دی که دا الله پیغمبر فرشته راولېږه هغه فرشتې نه یې راله انسان جوړ کړ نو بیا به پکې دا شک شبه راشي ولقد استهزئ برسل من قبلک پیغمبر علیه السلام د الله تسلي ورکوي خفه کېږه ما دا نن چې کومې ټوکې په تا پورې کوي دی پخوانو پیغمبرانو پورې کړي صبر هغوی کړی تم صبر کوه ولقد استهزئ برسل من قبلك په تحقیق سره استهزا او خندا شوې د پیغمبرانو پورې من قبل کستان مخکې فحاق بالذین سخروا منهم پس چا تېره شوې نازل شوې په هغې خلکو باندې سخرو چې مسخرې او خندا یې کوله منهم پیغمبرانو پورې